رومی آیات کریمه کی مسله د حج تنویرن ذکر کئ د دې د جهاد سره خصوصي تعلق دی وأتم الحج والعمرة لله دوا معنی دی پورا کوي حج او عمره خاص د الله د پاره قاتل وی عدم الاستحلال فيما لا ينبغي لکه تلبیه د شرک حج او عمره کې شرک مکوي زکه په دې سره حج خرابي دیمه معنا چې حج او عمره دې شروع کړو نیمګړي وینه پرې دي پورا به ادا کئ فرعی مسئله دا لازمه نفل بالشروع که د پوره کولو نه رکاوټ پیدا شي نو څه به کوي فإن احصرتم فما استيسر من الهدي که بند کړی شوی د پوره کولو د حج او د عمرینا فعليكم سره من الهدیه هدیه ما يهدي الى الحرم ثنا داغي بيزا اعلاه الجمل حدیث دلیل دی په دې باندې چې د چر چرګوړي نه قربانی هدیه پیشکش الله دربار ته نه کیږي تحلقو رؤوسکم قصرم جائز دی قرآن اعلا طریقه ذکر کړه خره کدی ته دی طاقت نه کم زه کولې شي وکا کتوای احلال تر ډیر وای فمن کان منکم مریضا او به ازم من رأسه نبی علیہ السلام کعب ابن عجوره ته وی چې سر وخره فاذا امنتم ومن تمتع بالعمره وقت امن کی فمن تمتع معنا ما کړی و پیشکش تا الله دربار تا دند شکری هدیه د شکری اذا رجعتم اذا فرغتم چې درې او چې جمع شي کاملا دفع دوهم و سبعتن کی په ثواب کې د هدیه سره پورا ذالک لمن لم یکن امام شافعی رحمه الله علاما يكن أهله حاضر المسجد الحرام غالکا اغا روجو په یو سفر دو عبادت میقاتی کورنۍ خلک نشي کولی مکه والا هغه خو به صرف حج کوي الحج اشهر معلومات ولا جدال فی الحج او نشته جګړه په حج کې وما تفعلوا من خير او هغه چې کوي تاسو تني کی په هره پاره باندې الله پاک رد پر رسم باطل ذوالحجت محرم ته بولی و الحج مقتضا دا اشهر معلومات موصوف سره د صفتنا د خبر تقدیر افعال د حج وقت د حج اشهر معلومات شوال ذي القيدة ذي الحجة فمن فرض فيهن الحج فلا رفصا فيهن پادری عماد الدین کرسین کتاب لیکلی دی هدایت المسلمین او په قران اعتراضات کړی دي یو اعتراض دا دی چې د فیهن زمیر شهر تراجی دی هغه مفرد دی او دا جمع هر اعتراض سره لیکي وا حضرت یہی فصاحت ہے تفسیر حقانی مستقل یو جلد د دې پرد لګیدلې دي ستر ګړون شي د اشهور تراجی دي شهر تنه دي فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج رفس د خزو په باره کې شعرونه وایي د زنانو خبري بے توخی بطلو دری غټ ناروا یو محرم ذوالحجې محرم ته بوتلی و رقص وکاو به توخه بتله دی آیات کې د دریو وړو ورځو شو جو نیت شوال ذوالقعده ذوالحجه تاغي دس په هر شپه کې احرام تړلې شي او په احرام کې به اوسي حج میاشتې دي نو حج وکړي ومن فرض فيهن الحج بالإحرام لزم النفل بالشروط ولا رفص ابن عباس رضی الله عنهما روان دي احرام حالت دي شعیوی هن یمشین بنا حمیسا حسین ابن قیس ورته اتن ترفس وانت محرم نو ابن عباس رضی الله عنهما او فرمایل رفس اله دې چې خزي دلته خزي نشته فلا رفسا اخبار بمعنى الانشاء اي لا ترفسو تعبیر د انشان بالافضار للاغراء مثال ما پیش کړو طالب العلم پلان کې زما جامي وینځي خبره مې رد کوي نه عمل پې کوي دروغ جن کوي نه ولا فسوقا په حج کې ولا جدالا انسان کې څلور قوتونه دي یو شهوانی ولا رفسا کنټرول کوي نو اغب مستعملی وما تفعلوا من خیر یعلمه الله فلا رفصا الى تفسوه فلا رفسا حیوانی خوی شو ولا فسوقا درنده خوی ولا جدالا شیطانی خوی خصلت ملکی و مستعملی ولا جدال زمون شیخ رحمه الله دریابی حج کړو حج کې وی شور شو یو سړی بل نیولې وی دې ز دریاب ته ورځو ولا جدال فی الحج عبادت کې څه خبرې مونږ ځان لټل کو څو ګران شي د ډوړې شراکت اړو مکوا حج تمثیلا ذکر شو طالب العلم راغی ناشنا دی عقیده کی فرق دی ټکوای ما عزت یو کا مختصر نقشه ایرپورټ نه احرام واچوه دریابی اوس کم کوزی یلملم راشی اواز وشی هوا کیو مواز کیگی او هوایی جهاز کی د اوبو استعمال زیاد مضر دی نظام د بجلی فیل کوي پښتانه تازه لرګي دي التوم دا چل کوي غسل وخت غسل وکړه ورنا او دس ورکات منز سر بدی بیا کولاو کی حجی کیم کی یا خلق د حج طریقې خي سنا سبز دکی ورنه درې میاشتې کم از کم چې حج زکای سروزو کې ځه هغه عالم چې هغه حج کړی بار بار نو داغه نه حج زدکا کتابی حج او د نن زمانی حج کې ډیر لوی فرق دی مولا علی قاری په بارک راضی وکړه روان شو په طواف کې وی چاورته وی دی بل طرف تا وی مناسک د مولا علی قاری وګوره وی انا مولا علی قاری عمره طواف سعی سر بوخره مکه مکرمه کې وایي کشړول دی مدینی ته مخ کې او هغه ته بلار شي طوافونه کوا نفلی عبادت مناسب کوا چې حج لکمزور نشي په اخیری درې ورځو کې خوخه بیت الله بند کی نو سینا ممکنه ورنه که ممکنه وا په دغه ورځ طواف سعیو کا د حج سعی بساقی ته شي ځکه چې پاغي کې ډیره غنئ ټولو نه یوړي مینا ته مینا کې هیڅ عمل نشتا او دغه ماسپخین مازیګر ماښام ماسخوتن دغه منځونه دي منانا عرفات ته د شپې شپې وړي نهما عرفات کې شو چې کله نور پریوزی ستا ګروپ والا وراشي نو لسم شپه دا مزدلفه او دا لګه ګرانی اختر روز دا جمره عقبه گیتای التفرچی لوی شیطان چې ورته ویلې کیږي بیعت عقبه د غلط دا دی وشته کوشش کوا چې لار غلط نشي لوی لوی روډونه دي جمره عقبه لګه ګرانه ځکه چې ټول خلک په ورغلي هغه لا روان دي مکه مکرمه ته طواف زیارت لسمه یو لسمه دو لسمه یو روایت کې میا شوم راضی خدا درې ورځې ټیکسی کی لاړ راشه زیارت ته کو خلاص شو مینا کې یو لسمه دو لسمه د شپې واجب د دیار لسمه هغه مستحب ځینی خلق کوټل ته زیرازی ټیک نه ده ماسپخین منځو شي ګټای ځان سره واخلې یوي شو درې واړه شیطانان بوولي اول دوی می پسې دعا درې می پسې نه او کوشش ودا کوي چې واپس ونه راځي زازو با سلاړ شي مسجد خیف باندې وراو ګرځي کتیار لسمی ته ایثار شي صاحب گیټي اوله خو څوک نه ایثاریږي مدینه طیبه کې د دې صلیخ تو منځونو ثواب شته او باتا سار راشي دو رکعت منځو کې د قبول شوی عمره ثواب الله ورکړي سیده لار ده که ملګری در سور ډیره ښه ده څوک زیاته کوي څوک کمه څوک جز د حج نه ګرځي تاریخ منځونه د حج جز نه دي سو کوئی د سره ثواب نشتا ولی نشتا نیت ته مسجد نبوی وکا زیارت راغی درود ابراهیمی هلته لیکلیم دی السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاته کملګری چې حج کوي نو دنن زمانی حج دی خی کتابی دی نه خی وتزودوا فإن خير الزاد التقوى یمن والو با تقوا ځان بچ کول د سوال نه کلا د دنیا ذکر وشي نو د آخرت ذکر ور سره هم کیږي توخه اورل دنیا وا تقوا ور سره ذکر کړه چې دنیا کې منهمک نشي بهترین توخه ځان بچ کول دي د ګنا نه وان خیر الزاد التقوا واتقوني ليس عليكم جناح نشته پتا سبني ګنا چلټوي فضل درپل اذا فضتم من عرفات پس په کوم وخت کې چې واپس شوي تاسو د عرفات نه سوال نشتا مینا کی گن کسان گرزی بٹوی پرسونا چه دارانا تیری شو سوال کئی ملګری راته وی دلته ما سره پاتې شوو وی مینا کیو تاسو د علاقه سره وی سوال کو پی جند خزان می پینانګار کو لیسا جناحن وقوف د مزدلفي رسم باطل رد کئی د جاهلیت عقیده دا و چې د حج ورځو کې تجارت منع دی او ویړیا تجارت ته تسبیح خرڅای او بکوزه کې کېده قران وی حرام نه دی حلال دی صرف حجو کې لیس علیکم جناح دا ډیره خدا مزدلفه کلها موقف او کوم شعری حال ورسېدي نو خدا نبی علیہ السلام التوقف کړي او دا د اختر ساده د لسمی ورځ ده واذکروه کما هداکم ذکر د پارا دو شرطا یو مکان او بل کیفیت کیفیت مراد ده مخکې ته به خبره وي هدایت نو راغلی هدایت چې چاته نه راغلی هغه گمراهي بے واپس شئ د کوم زینه چې واپس کی خلق واستغفر الله بخنا وعی دا اللہ نا یقینا اللہ بخن کے مہربان رد پر اسم باطل عرفات مزدلفه چاوی من عرفات تنزو نحن حمص تقسیم د خلقو چې د عرفات او د مزدلفین فارغ شوي مینا ته بځي اول ورځ د اختر جمره عقبه نو زکه حلق مناسککم رد کئی د دوی پر رسم چې حج به کاو په اختتام به جلسه کولا او تفاخر بالآبا به کاو تلبیه خو قطن شوی ده رومبای گیتی چی تا اولی دا جمع عقبی تلبیه ختم احکام د حج ورشو نو دوی به تفاخر کو چې لکه زما پلار خداسي او نکمي داسي که ذکرکم آباءکم په وحدانیت په یووالی لرونه دي سودي جنگ پې کوي خفه کېږي په اب کې مجاز نشي کېدی شرکت پکې ته نشته نو الله سره ولې بل څوک شریکه او اشد د ذکر مور وان ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا اقسام د حج ذکر کړي ځینې د خلکو نه څوک دي چې رب زمون راکې مونږ لره په دنیا کې او نشته د لره په آخرت کې نه وي څه حساب صبرخه اقسام د حجی ذکر کئی ومن الناس بیان د اشقا دی د بدبخته صرف دنیا غواړي هغه وی را د دې زینه چې ته نو یو څو فرشتہ نیم ور سره زلیدا وی د پوری نه چې راغلی دی سپیره سوسړ راغلی دی صرف دنیا غواړي اشقا الناس ربنا آتنا فی الدنیا د رکن یمانی او د حجر اسود په درمیان کې دا دعا ده او دا اسعد الناس بیان د سعید کوي نیکبخته اولائک لهم نصیب مما کسبو دا هر نیک کار نه چې تو فارغ شي په کوم نیت کړي اغي حسنتن خیسته جن حديث كم رازي الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الحسنة نيكو كارك وفي الاخره حسنه خوشالي جنت دا لس ورځې د ذیل حجی لیشهدو منافع لهم ویذکر اسم الله فی ایام معلومات ابن عباس مانا کی لس ورځې درې ورځې د قربانۍ بالخصوص احکام د حج پاتې او هغه ذکر کړي عنوان د آیات ذکر د وقوف په مینا کې په درې ورځو لومبۍ ورځ مناسکو لسمه رد رد رسم باطل کی چې چا د مستحبونه واجب جوړ کړو او چا ورته حرام وي او دا وجه ده چې یو لسمه او دو لسمه وقوف په مینا کې واجب دی دیار لسمه روز مستحب دی دووی که څوک پاتې شو حرام کار دی ګننګار دی نو معلومات کې سوار لسم ورځ نشتا دری ورځو کې قربانی دس گیارہ بارہ فی ایام معدودات جمرات ولی دیار لسمی تا ایسار شوی نو دیار لسم باندی جمرات وستیشی لیکن حدیث کی رازی صحابی وی نبی علیہ السلام نما وړی وړی شدی ورکړی دوتای دو غتو کی براتلی دا سی مشکل ده دا سی دیولی او نبی علیہ السلام په ګوتو مبارکو کې اونیوی او او فرمایي چې علیکم بامثال هذا و ایاکم زینی وی سیم سیم والله انت الکفی خیال دا دی چې دا شیطان دی کفیل تنکړی لکه الته اوس دا دوکي شوکي دي په سړی مزدوري وکي او بیا داغي اجرت نه ورکي سپیرس راځي فمن تعجل في يومين فلا اسم عليه په پوروالی د دو ورځو کې دیار لسمی تا پاتی نشی ومن تأخر دیار لسمی تا پاتی شو لمن اقتقا د اختیار فیده ورکی اغا چاہتا چیریگی دا اللہ نا درمی روزی تا پاتی کیدل مستحب یا ذکر اللہ وعلموا انکم الیه تحشرون قیامت ذکر کئی حج کې جمع ده او قیامت کې د دین زیاته جمع ده ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا د دې زینا تر 200 سولې پوری ترغیبونه ذکر کوي الی جهاد او باب با پدی ختم شي یسالونک ما ينفقون 214 او دا دریم قسم د حجی ذکر کوي وهو الد الخصام او دیوی ډیر سخت جګړانو تقسیم د خلقو ذکر شو شقی سعی شقی کی شپق قوائحا نږدې مناسبت چې مستحب ته حرام یا بالعکس نو دا څوک دی ومن الناس من يعجبك سوره منافقون چاپ کې هم دا راځي مضمون یو زجر شو قسم ثالث ته حجی شو او ترغیب الی جهاد اول نمبر شو رنده شیخ په مضمون چراته وی وی هغه باوز کی صورت چاند کو دعوی ځان لا ادله ځان لا به بد دریاب غوندې روانو منګه دوړه څه گزاره گزاره کوو ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا حج عبادت کی خلق داغي اقسام ذکر شو شرقی سعید اس عام تقسیم د خلق ذکر من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه قسمتي کنایا د ډیرو قسمونو نه وهو الد الخصام اشد الخصومت فی کل شیئن د دینی کو دنیا عزت او گناه کولو تولا اقتدار ورته کله حاصل شي اقتدار والا شي تولا واپس شي شیخ رحمه الله با او ځان لبا جمعات کو نرسم ويشهد الله على ما في قلبه